دیار لسم حکم په دې آیات مبارکه کې بیانېږي چې د یو بل سره د حسد کولو نه منع ده یو کس لا الله غرواله ورکړه دی نو بل د هغه سره حسد نه کوي او ټول له پکار دي چې د الله نه د الله مهرباني او فضل غواړي د آیات مبارکه په شان نزول کې راغلي امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې حدیث ذکر کړو امام ترمذی په جامع کې امام مجاهد وی چې ام سلمہ رضی الله عنها د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورنکو فانزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض دا آیات الله رولې غلو چې تاسو ارزو او تمنا مکوئ دا غس چې ورواله ورکړ دې الله پاغي سره باز استاسو لره په باز باندې نو دا الله نارینه او ورواله ورکړ چې دای په جهادونه کوي د جهاد اجر بدایله ملاوي دا رنګ دې لپاره په میراث کې پوره برخه یو زنانه لبنی مې اهل علم او محدثین د حدیث تصحیح کړي ذکر امام مجاهد رحمت الله علیه سماع دا د ام سلمہ رضی الله عنها ثابت ته خو دا روایت اوریدل کنا نو شیخ احمد شاکر رحمت الله علیه چې په تفسیر طبری باندې دا تحقیق نه نو بهترین کلام په دې کړه چې دا حدیث د رسول الله عليه الصلاة والسلام چې د دې آیات په شان نزول کې راغلي دا ثابت دی او د نن نقطه سبو مطلب او مقصد مفسرین دا ذکر کړي چې د نارینه او سړو لپاره دا غي مناسب اعمال شریعت مقرر کړي جهاد لغزي نور اعمال چې دای پورې کم خاص ني او من مختصرنا کراوي چې د زنانو لپاره خزو لپاره دا غي مناسب اعمال دي او دغه اعمال د وجنه د دې په مراتبو کې فرق دی د اعمال په اعتبار سره الله رب العالمین چاله مرتبه پورته کوي او چاله لاندې کوي دارنګ د عام انسانانو په اعمالو کې د فرق د وجنا دا غي په مراتبو کې فرق دی تفاوت دی نو لہذا د یو بل سره حسد کول نه دی پکار اشاره د دې ده چې بندل په دنیا کې د الله ټول فضلونه او مهرباني نه ملاويږي دا څه نشي کېږي چې هر څه د سل پسلې دنیا کې که بادشاہان ني کمالدار خلک دي چې خلکو لاغي خوشاله او پوره ښکاری او پوره کېدې نشي دا غي په زړه کې مداسه ارمانونه او تمناګانې وي چې په دې دنیا پوره کېږي نه نو مفسرین ذکر کړي من فضله کې من د تبعیض لپاره ده باز مهرباني د الله نو غواړي ځکه دنیا کې ټول مهرباني او فضلونه چاله ملاويږي نه او یا من اجلیه ده معنا او مقصد دا ده واسال الله من فضله الله نقل حاجتونه غواړي په دې وجه چې الله فضل او مهرباني کوي حدیث د ترمذی کې مراغلی په اسناد حسن سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يسأل الله يغضب عليه څوک چې د الله نه سوال نه کوي دعا نه غواړي نو الله رب العالمین په دې خفقېږي دې بنده د غوسه کېږي رب العالمین د بنده په فریاد او دعا باندې خوشاليږي د آیات مبارکه په دې جمله کې چې والذین عقدت ايمانکم فآتوهم نصيبهم د مفسرینو ګڼ اقوال دي ابو حیان رحمت الله علیه په البحر المحیط کې او امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې تقریبا نه اقوال ذکر کړي دې څه مقصد دی والذین عقدت ايمانکم فآتوهم نصيبهم اصل کې د اسلام په ابتدایي دور کې درې قسم عقدونه او خلق بدرې قسم لوزونه دی یو بل سره کول درې قسم ملګرتیاګانی یو کس ببل د دوستۍ لاس ورکو او دا معاهده او قسم به وکړو چې زما او ستار ورولي ده په خاو بد کې به یو بل سره مرګري او شریک یو او دواړه به یو بل نه میراث وړو ته زموږ کې مړ شم نو ته به زمانه میراث وړي زما مال به تعالی ملاويږي او کته مخ کې مړ شو نو ستا مال به مال ملاويږي بیا به یو بل وارث ځان د یو بل وارث غنلو دی له عقد الموالات او عقد الحلف چې دوه کسانو به یو بل سره ورولي قائمه کا رشتہ دار بنو دا لوز او قسم به او کو معاهده به وکا چې په خاو بد کې به یو بل مرګ یو کمال څه تکلیف رتی تبرا سره ولاړی او کتاله څه تکلیف رسی زبر در سره ولاړم او د یو بل نه میراث مو نه دی بیا د یو بل نه میراث مو او دی لب عقد الموالات ویل کې دی شو عقد حلف بور لوي دی کې دی شو کله چې اسلام راغی والله رب العالمین خلق په اسلام باندې عزتمن او مشرف کړ نو رسول الله عليه الصلاه والسلام غزړي دوستاني او کوم معاهدي چې هغه برقرار وساتلې چې مخکې تاسو د یو بل سره کوم معاهدي کړې دي په زمانه د جاهلیت کې نو هغه برقرار وي خو آینده به نوې داسې معاهدي دی یو بل سره نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا حلف فی الاسلام فاسلام کې یو بل سره داسې معاهده او قسم نشته چې د یو بل نه بدای بیا میراث وي ځکه الله وارثان ذکر کړ چې هر سړی وفات شي دا غرشتہ دار شته وارثان نشته نو الذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم هغه کسان چې تاسو قسمونه ور سره مضبوط شي دی له هیڅ ور کوي نو د میراث نه بدایل بیا شپږم حصہ ملاوي دا ذکر رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایل اسلام چې راغی او د دین مخکې کوم معاهدي خلکو دی یو بل سره کړی نو اسلام دغه معاهدي ختمه نه بلکې په دې معاهدو کې نور شدت او مضبوطی راولي دا تفسیر د سعید ابن جبیر د امام قتاده او د حسن بصری رحمهم الله نه نقل دی اذا والذین عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم دا مطلب دی او دویم عقد د تبنیو د اسلام نه مخکې یو سړی به بل متبنا ونیو ځان لبه زوی کو او هغه سره به داسې معامله کوله لکه څنګه چې د حقيقي او د نسبي بچي سره معامله کیږي دا غنه به پرده نه و کله به مړ شو نو څنګه چې حقيقي بچي د پلار نه میراث وړي نو دا متبنا بم دا وارثو لکه نن سبا خلکو د اسلامي لمزوي ویلي او د ما په کور کې لوی کړی دی نو د اسلام نه مخکې داسې معاهده و دی له عقد د تبنی وی یو پردې ماشوم به ځان له په منځلي د بچو ګرځولو نو خپل حقيقي بچی د میراث کې څنګه برخه ملاويږي دا غنه په کور کې څنګه حیا او پرده نشتا نو دغه کس سره به ستر مات کو میراث کې به یې څور کولا نو کله چې د سوره انفال آیات نازل شو اولو الارحام بعضهم اولى ببعض نو دا دواړه عقدونه په منسوخ ګرځیدل کم چې عقد الموالات مخکې تاسو اوریدو او دویم عقد التبنی چې په دې طریقه باندې تاسو یو بل میراث نشي وړئ خاوندان د خپل ولي بعضهم اولا ببعض بعض د بعض لپاره ډېر حقدار دي نو کوم چې ستا نسبی رشتہ دار دی اغلب میراث ملاویږي او پر دې چې تا ځان لخپل کړي دا په میراث کې څه برخه نشته او دریم قسم یو معاهده و چې غیله به عقد مواخات وي د اسلام په ابتدا کې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو او صحابه کرام شروع المدینې له هجرت کولو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هر یو مهاجر صحابي د انصاری صحابي سره اخوت او ورورولي قائمه کا چې کوم به هجرت کولو هغه به د مدینه چې کوم باشنده او حقيقي اوسیدونکو او انصار چې ورلوي هغه به رور کو چې د استاد رور په منځلې شو نو هغه ور سره خپل ارسنی مول او دغه انصاری که بچرته وفات کو نه دی مهاجر به د اغنه میراث هم ورو نو په دې آیات کې دا وی والذین عقدت ايمانکم فآتوهم نصيبهم هغه کسان چې تاسو قسمونه ورسره مضبوط شي رورولي تاسو په منځ کې اسلام قائم کړي چې مهاجر به د انصاری رور وي نو دای له میراث کې برخه او کیسه ور کوي بیا کړه دا آیات د سوره انفال سره نازل شو اولو الارحام بعضهم اولاد بعض نو دا حکم په دې سره منسوخ وګرځیدو امام بخاری رحمت الله علیه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه په کتاب التفسیر کې دا روایت را نقل کړي چې دا آیات په ابتدا کې حکم وو چې د مدینه وشه هجرت وکړو او هغه په مدینه کې د انصاری صحابي ورو ګرځیدو او بیا به دی د یو بل نمیراث وړو د یو بل نمیراث ته د مهاجر خسنو هغه نه خسجیدا د عظمه کنه پاتې کې د خپل وطن مکه پریخي و مدینه کې انصاری صحابي شو نو داغه جیداد او داغه بزمکه و کورونه میو نو دې مهاجر به داغه نه میراث وړو نو آیات کې وایي تاسو ور سره قسم کړی دی خپل قسم باندې ودرېږي په میراث کې ایسا ورکړي بیا چې د سوره انفال آیات نازل شو واولو الارحام بعضهم اولى ببعض نو په دې سره دغه مخکینه حکم منسوخ ګرځیدو دا د آیات په تفسیر کې غوړه قول نه امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب التفسیر کې د حبر الامه ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړی دی او بعض اهل علم دا وایي چې آیات منسوخ نه دي چې آیات منسوخ نشي نو مقصد او تفسیر دا ذکر کوي چې د کوم خلکو سره تاسو لوز کړي معاهده مو کړي نو په میراث کې خو برخه نشته خدا شان ته تاسو دا غي سره خو سلوک کوي سه بخشش ور کوي سه ور کړ ور لکوي نو مستقل حساب په میراث کې نه وي خو اسه تاسو احسانا اغي له سور کوي نو د آیات معنا چې دا وشي بیا د نسخ نه بچ د آیات منسوخ نه نه